بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد څه قوانین بالکل واضح تور باندې واضح تور باندې کفري دي مثلا لکه د پاکستان آئین کې دا دي چې صدر ته استثناء حاصله صدر کومه نمونه جرم وکړي هغه ته سزا نشي ورکولای سره پر یاد صدر په دې قائم وي پیګه مطلب هر قسم جرم ته چوک وکړي کنه د پاکستان آئین کې دا دي غالبا 215 نمبر ماده کې دي ارټیکل کې ته هر قسم جرم چا کړی وي صدر دغه شپرس وکي مفکوي شي صدر مفکوي شي الکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی و ما په هغه الله قسم دی چې دغه لاس کې د محمد صلی الله علیه وسلم ځان دی کنه چې فاطمه رضی الله عنها غلا وکي کنه لقطعت يدها کنه ما دغه لاس هم زکړ کوم کنه او نبی صلی الله علیه وسلم ته دا حق نه حاصل چې چوک چاته الله حدود کې حد معاف کی دي صدر ته دا حق حاصل دی چې الله حدود کې حد معاف نو څه قوانینو کې بالکل واضح تور بنده څه شي دي کفر کفر دي د سره سره به مو د پاکستان په عین باندې لغوندې خبرې وکړو یو خو داسې کوم پاکستانیان ته واوري هغه ته دا لګه پیدا ور ورسوي اگر که د پاکستاني نوم مو خوښونه چې چوک واخلي خو بس کله کله سړی ورته ناکام شي او بله دا چې دې سره ته بیا د خپل اساسي قانون باندې رڼا چولی شي خپل اساسي قانون باندې او بل دا خبره یو څه چې عین او قانون کې فرق وي ښه عین ورته اصول بیانوي ښه او قوانین خو هغه چې عدالت کې غوبنه بس بیا عمل شروع وي عمل کیږي خو دا قوانین به څرنګه پاس کیږي په کوم اصول پاس کیږي کوم اصول جوړیږي هغه اصول ورته د دستور کې لیکلي د آئین کې ښه او مو په خیال کې د کوم اساسي قانون دی دغه د آئین دی کنه هغه آئین دی کنه کوم د افغانستان دی افغانستان قانون درې جزء دی یو اساسي قانون دی یو د جزا قانون دی یو د مدني قانون دی جزا مدني قانون چې دی دا اکثره په فقه حنفي باندې بنا دی جزا قانون کې به دوی خپل دغه اختیارات هم چلولي دي مثلا د زنا حکم رجم دی دوی رجم نه قید بس کدا په فقه حنفي کو باندې مبني وي کنه یا بل وطن کې په فقه شافعي یا بل شي باندې کنه مبني وي خو دې کې کسې تاسو ته ما ویلو چې دا اسلامیت دې دې ګاډ وډ کړی دی او یوه خبره مو ته پاتې شوله چې زه بار بار کوم خو دې ځکه کول ضروري دي هغه دا دی چې د دې کچېرې دغو قوانینو باندې عمل ونه شي د دې سزا به اسلامي نه دی بله دا دی چې دا اصل کې جمهوریت پاس کړي دي ښه اکثریت پاس کړي دي که نه په دغو مثلا دی کو دغه قوانین د مثلا فقه حنفی استعمال شي یا د بل فقه استعمال شي در ذکر خپل اختیاران سړی ولرلی شي وغیره وغیره اصل څه کله بنیادی په ملل متحده او په وطنیات ته او د اسلامیات د دې ټول ګډ واډ کړی دی څه کله دا کیسه کوم ځای کې وي نه هغه ځای کې یو طرف ته خو هغه قوانین ته در مخکې کوي چې هغه اسلام او سیکولریزم کې مثلا برابر وي دویم هغه قسم قوانین دي چې هغه د سیکولریزم په ظاهر خلاف نه وي اگر که یو اسلامي قانون وي دریم هغه قسم وي چې هغه ته سیکولر خال برداشت کوي برداشت کوي اگر که اسلامي قوانین وي خو پیږي چې مسلمانان تور بین غیرت رچینه برداشت کوي خو ته به دی وخت کې دی برداشت نه ګوره اصل ته به ګورې ودی برداشت واجه ته به ګورې اله بیا دی کفر معلومه وای شي بل دا څه کوم قوانین د اسلام واضح تور باندې خلاف یې هغه هغه د څه الفاظ سره بیان کړي کنه په شرطن تاسو د پاکستان آئین وګورو د ما مطالعه کړه او هغه کې ډېر د څه الفاظ غا کړي دي په د څه الفاظ خبرې کړې دي زه دا غره نیول ته ډېر زیات مشکل شي رنیول د ته مشکل شي اگر که ناممکن نه دی خو مشکلېږي نو هغه داسې الفاظو سره تاته بیانوي ځکه چې هغه یې چې دې الفاظو سره موږ هسې کار نشته بلکې کېدای شي څه وخت نه بعد دوی په دې خیمه نه شي زموږ د لیکل والی که لیکل مو د شی کول مو والی که نه دا خلک ورته ناست یو تردید دپاره که نه نو اصل مساله د دوی عمل سره دی بلکې لکه څرنګه تاسو ته مو ویل څو دوی غیبو باندې ایمان نه لري او غیب باندې ایمان ذکر د دوی نوي مذهب کې نشته ګناه تصور نه لري دې وجې نه دوی چې کله یو کار شروع کوي هغه عقیدې نه شروع کوي نه عمل نه شروع کوي اسلام دی او که نور مذهبونه یې ټول چیش نه شروع کوي عقیده نه شروع کوي دا د هغو خپل مذهب سره د صداقت دلیل هم دی ښه ځکه چې کله عقیده نه یو شی شروع کوي ته ډېر مشکلات وي هغه کې که عمل نه شروع کوي کېدای شي ته چال وال وکړې خلک د سره عمل شروع کړي ښه یو سړي ته یو هندو ته ډېر فضایل د لمونځ بیان کړي دا فایدې دي اوس راشه لمونځ وکړي کېدای شي لمونځ شروع کړي خو که د لمونځ په کومې عقیده کېږي هغه عقیده درته بیان کړه هندو مقصد متنفر کېږي د نه نو عقیده دعوت کې ډېر زیات نقصان وي خو سره د دې نقصان په ظاهر په ظاهر نقصان وي سره د دې نقصان مو په غیب او ایمان دی الله کوم حکم دی په هغه باندې عمل کوو دغه دعوت ورکوو خو هغه خو په غیب باندې ایمان شته نه ردی واجن هغه چې نه شروع کوي عمل نه عمل نه باندې یو کار شروع وکي ورو ورو ورو ورو د تا کېدې ته ور داخل کی هغه عمل یې اصل کې مذهب دی دی واجن خو د یو کفري مذهب په باره کې د علماو اجماع دی کنه چې هغه ته کله چوک ور داخل شي د هغه دا تپوس نه کوي چې دا کفري مذهب عقیده یې خپله کړې ده که نه یې خپله کړې بس هغه کافر شو نو موږ سره دا چال د سیکولر خال نه کوي چې موږ خپل اسلامي حقیقت نه د اسلام حقیقت نه ځان خبر کو دا موږ سره چال نه شي کولی که هغوی عمل نه شروع کړي که عقیده نه شروع کړي خو څه کله د هغو مذهب ته یو کس وروختل نو موږ هغه بیا په اسلام کې نه ګڼو اسلام نه خارج شوی دی ته دا اګر که هغه عملي والی نه موږ هغه عقیدې تپوس سره کوو نه موږ هغه دا تپوس کوو چې بل مذهب ته ورغلی دی او که نه ورته ورغلی بس وشوله په دې مو ته ان شاء الله دکان نه شي کوله خو دکار مو ځکه خورو چې خپل اسلام نه نیو خبر مطلب پیګو تاسو خو دې سره سره د ضروری د سره د دې قوانینو خاصه مطالعه وکړي ښه تاسو ته مو درېمه خبره دا کوله چې دې کې داسې الفاظ استعمال کړي دي ښه ته دا غره نیول ډېر مشکل سره کوي او دا لیکل اصل مقصودین نه دي عمل ته وګور د دې لیکلو وضاحت ته یو کاس د حکومت او د ریاست او د دولت مؤید و دغه طرفدار کس د دې وضاحت درته کوي ته ورته خپه نه شې د دې وضاحت ته مه کوه ته ته ضرورت نشته څه وایي ما ته دا ضرورت شته زه ته د اسلام وضاحت وکړم ځکه اسلام په ظاهر نافذ نه دی ته ته ضرورت دې ته هغه کوي کوم زه ګورم هغه دی بس د کوم څه دې کې بیان شوی د دې معنی دار چې د کوم بازار کې نافذ دی اسلام آباد او کابل کې نافذ دی جلال آباد او پېښور کې نافذ دی زه اندیشي ته ګورم انداز دې تشریح دی ته نور تشریحونه څور سره کله نور تشریحونه کې لاړ شي بس غلطه کې بیا پیګم مطلب ا د افغانستان په باره کې خو بس مو دا خبره نشو کوی چې دي کې چې ته زړه قوانین نشته کنه مو ته پاته نشته لکه پورا پورا خو دا نوې قانون دی نوې قانون کفري ذکر ته جمهوریت پاس کړی دی ښه حاکم ور باندې جمهوریت دی ښه جمهوریت جوړ کړی دی کله چې جمهوریت حق حاصل دی چې دا شی نفیس کی نو جمهوریت دا حق نه حاصل دی دا شی منسوخ کی کینسل کی نو حاکم ور باندې چوک شو جمهوریت شو ښه دا په دی واجب نه نفیس د الله حکم دی او یو حکم په دی واجه نه لري کیږي دا د الله حکم نه و ته نفذ کیږي په دی واجه نفذ کیږي چې اکثریت غوړي او چې کله لري کیږي په دی واجه لري کیږي چې اکثریت غوړي او کارم په دی شروع دی د اکثریت په ورو ورو د بل شي غوړي اندی طرف ته تعلیمي نظام او میډیا او مؤسسو او حکومتونو او حکومتي ادارو او ماحول خلک اندی طرف روان کړي دي ښه نه د بل طرف ته د بل طرف ته یو څاک وبه او یو زاره برابر سره د بل طرف ته نه ملويږي ښه څه لږ ترکی وکی زرغون شي شین شي ونه وکی میوه وکی خو د بل طرف باندې مکمل کار شروع دی خپل وچیږي یا ونه خپل وچیږي البته تاسو ته مو ویل چې زه د پاکستان آئین او قانون باندې لغونه د خبره وکم مختصره غوندې صحیح ده د پاکستان آئین کې چې کوم مو ته خلک دلیل کې پیش کوي او دلیل کې نور څوک نه پیش کوي خو څه خدا چې احمقان دي لکه دا بنظیر زه احمق کوم دی کنه بلاول کنه دا باولا کوتا دي ته یلا شي اردو کې کړه لیوانه سپا صحیح ده دا باولا کوم دی کنه دا خو هسه نه این خبر نه کنو هیڅ شي نه خبر اته ټغیږي کنه لکه دې مونږ یې لوي چې را دې د مو عین لیدل نه کنه عین د مو لاس کې اوس کله موغه هغه کول عین د مولاس کې وکړ چې کله مو د عین باندې خبرې کړې وي میډیا والا اوس نو مې چې د خندیر اوس دینه څه خبر دی خپل عین کې د سره لیدل نه وي چې څنګه شای شکل ده او چې دی ورګي نو دا خال خبره کده خو سیکولر خالتي کنه و دا خلک یو له سره مو د پر ډیر خطرناک نه دي وجه دار چې دینداري خال دوی نه متاثر کی تبلیغ کې چې واخ لګولې دوی نه متاثر کی دوی شکلونه داسې دي کنه اصل مشکل چې کوم مت کوم خلکو نه دی هغه دغه ملا جامع کې کوم خال دي بس رحمان جو دا سراج الحق جو سجد میر جوړالې دي کوم دي د خلان مو د پر غټ نقصان ولا خال دي دا اصل کې دغه عین متحر مخ کې کوي بلکې حکومت یې ور مخ کې د نافذ کا عین خو پورا نافذ هغه ځکه نه لکه چې کوم عین کې کوم اسلامي په ظاهر اسلامي خبره دي نافذ نه دي ښه نو هغه یې چې اصل خرابې دي حکومتونو کې دی عین کې اسلام شته خدای د نافذ کوي نه ګور دا سوال ته زم مو اصل مسله دا نه ده اصل مسله دا نه دا مسله بس هڅه ثابته شوې ده چې د پاکستان آئین و قانون کې د جهان کفر شته کفر نه ډاک دي دا مسلمه خبره ده کوم پاکستان د خپل کورنیو ملایانو حکومتي ملایانو درباري ملایانو ولاغه جوړ کړه و دا بنچ جوړ کړه و کنه اخ بنچ تلور نیم زره قوانین غیر اسلامي ثابت کړي اغ به ته دا غیر اسلامي قوانین د انګريز قوانین غیر اسلامي نو د خبره کې اختلاف نشته ځکه کې کفري قوانین نشته ښه پیګو په مطلب اختلاف دی کې چې حکومت ته د اسلامي قوانینو نوم ورکړی دی یا د اسلامي ارټیکل او اسلامي مادو اسلامي دفعاتو نوم یې ورته ورکړی دی اصل کې د کوم اسلامي خال ځان ته یې مذهبي جماعتونو والا د کوم جمهوریان دي د اسلام جامع کې سیکولران دي کنه دا خلک مغه شی مغه اسلامي شکونه او اسلامي دفعات پیش کوي اسلامي ماده ته ګوره اسلام شته دی خو نفذ کولو ولا هیڅوک نشته کوم نفذ کولو ولا دي دا صحیح خل نه دي نو شریف ته ها د بنظیر پارټي ولا دي او د نور پارټیانو ولا نشنلیان وغیره د کې څه مطلب دی کې مطلب دی د کې مطلب دار چې خلکو تاسو دې ته وټونه مور کو مو ته وټونه راکو نو بل لحاظه بس د شیبه منافس کو د کې سره شرم نشته کنه د سره د شرم نه لري ښه هیڅ شرم مګر تم کو نه یاتی اردو کې یو غار دی سره سره دي د حکومت رغله او بیا یو شاینر نافذ کړه یو زارې بر به شاینر نافذ کړه غازی عبد الرشید څه کله شهید کیدل دی وخت کې فضل الرحمن لندن کې نوستو او په اندی وخت کې د دې اسلامي پارټیانو ولا خاص تور باندې فضل الرحمن پارټي ولا دا بیان بي بي سي ته د نور ادارو ته ورکړل چې دا د ایجنسیانو ولا خالتي یعنی چې د ایسای ولا خالتي ایسای ور باندې جنگ شروع کړه دغه او یې بیا د ایسای ولا خالتي حتی کې شهیدان شول غازی عبد الرشید بیان کې دا خبره وکړه زه دا خبره د مو شهادت تاسو ته وخی چې زه د عیسی سړی یم که د چا سړی یم زه دا خبره په خپل وینې خلکو ته خایم هغه په خپل وینې دا خبره وخیله چې خالص د الله ولا سړی و حقیقت دی کنه دا دا وټونو ولا خصوصي تور باندې په رحمان پارټي د داندې غزي او درشید او د نورو شهیدانو تصویرونه خپل د وټونو وخت کې شایع کړلو چې ګوره مو ته وټونه راکو کنه بیا مسلمانانو سره داسې کار کیږي تا خو خالص د دې کار خلاف یو بیان نه ور کړی حتی که د دې مجاهدینو غریبانو خلاف بیان نه تور کول سړی بالکل دا وینه راوخټی ته لا حول ولا قوت مسلمانانو کې داسې بغیرته خلک هم ولې شته که څه د مسلمانانو په نوم ولې انسانانو کې مسلمانانو پر انسانانو کې داسې بغیرته خلک نشته او بیا داسې بغیرته خړوسان خرونه او سپي خالکش ته هغه د خبر نه متاثر کی او په سترګو لیدل دي په زرحمه کوم نه منه بغیرتی دی واقع کړي نو دوی اصل الزام په چا لګوي په دې حکمرانانو مطلب یې څه وي چې موږ ته وټونه راو بس د حکمرانانو خنې موږ ته وټ راکو موږ حکمرانان شو نو دا اسلامي شیکونه کوم دي دا نافذ کو بس اسلام برش اسلام نه غوړي ښا آئین غوړي دا اوس د لخان کوم دی اوس سعادت الله خان نومي دی چې د کوم باد سه باد اتوار ورځې باندې کوي بي بي سي اردو کې یو کاسته هغه دا خبر هغه د خلې مه اورېدلې وه څو کاله مخکې ته په زرحمن نه تپوس وشول چې یاره که ته حکمران شې ته څه نفذ کوې که وټونه د سرحد ولا ګټلې و دي نه بعد دا خبره تپوس ونه شوه هغه جواب وکړ ځاهین دیل چې مو دا ونه توقع کوله د سیکولر سړی ویلو کا د بي بي سي ولا استاد الله خان مو نه دا توقع لرله چې دا به چې اسلام او شریعت نافذ کوم دوی د عین نافذ کوم کوم عین د تریه تر عین د درې او یا د کال 1903 ولا عین دا ټول کفر نه ډاک ايين دی ښه کفر نه څرنګه ډاک دی او د مسلمانان چې د کوم مذهبي جماعتونه ځان ته یي دا که وټونه وګټي حکومت جوړ کی دی به وجود د اسلام نشي نافذ کوه یعنی مطلب د مدار څه اصل خرابي حکمرانانو کې خو د خرابي خو اصل خرابي نه رغ اصل خرابي دار چې دی عین کې خرابي دی څه دا عین موجود ته اسلام نشي نافذ کوه نو دا وا دار دی دا به نو سره څه دلیل اول دا چې دی غټ نه غټ شک کوم پیش کوي غټ نه غټ ارټیکل څه ورته انګریزي کې یی دفعه ورته یی اردو کې کنه ماده ورته یلی شي حواله ماده کې دا خبره کړې ده چې یاره د حاکم مطلق او د حاکم اعلی حیثیت کوم دی د الله ته حاصل دی بیا وشتمه ماده کې دا خبره لیکل ده چې الفاظ ته سوچ کوو غدا ستش الفاظ نه دي الفاظ بالکل په مغ رنگ دي د کومې ځکه دا څنګه څنګه الفاظ د ماضي ولا یلی وي د مستقبل ولا هغه همدا چې مستقبل ولا دي اوویشتمې مادې کې لیکلي دي څه قوانین کوم دي دا د قرآن او سنت مطابق جوړیږي جوړیږي دا کی یاد ساتو د مستقبل صیغه ده صحیح ده اوس دا د اسلامي نه دي دا دا شکونه اسلامي نه دي دا اسلام ته یو دوکه ده مسلمانانو ته دوکه ورکول دي دي کې یو خبره دار دویمه دار چې دي ذریعه سره ته اسلام نشي نافذ کوي ها کنه دا اسلامي څنګه نه اسلامي خدا څه نه اوله خبره ده چې دا پاس چا کړی دی دا دا قوانين چا پاس کړی دی دا اکثریت د جمهوریت پاس کړی دی او د جمهوریت اکثریت ته دا حق حاصل دی 208 درش و 209 درش ماده مطابق ګوره د نمبر کې که زه غلط شوم نو یو کال وشه دا انت متلم کړی کنه نو دی واجه نه کنه نمبر کې زه غلط شوم به نمبر ته خیر تاسو ته نور وګورو د خبر کې ان شاء الله غلطي ساره نه صحیح نمبر کې غلطي ممکن ده نو 209 اته دیر شو 209 دیر ماده کې لیکل دي چې دا شی کینسلوان شي هر یو قانون کې سلوي شي اکثریت ښه نو دا د حاکم اعلی صلی الله پاک ته قران او سنت مطابق به قوانین جوړیږي دا دا کینسلواین شي لکه څنګه دا د دې د دې د د لیکلو د لیکلو بل نافذ خو سره دینه خو البته لیکلو د دې د لیکلو د عین کې د ځای پیدا کولو لپاره د اکثر اکثریت دا ور د حیثیت تور کړی دی کنه اندرنګ د دې د حیثیت اکثریت ختموین شي اوس پوه شو دا په دی واجه حاکم الله نه دی ګرځولای شوی الله پاک غاڅه حاکم الله دی و نه دا خبره چې قران او سنت مطابق په قوانين جوړیږي دا خبره په دی واجه نه شوی چې دا اسلامي خبره ده دا په دی واجه شوی چې د اکثریت ووټ ور کړل نه کوم دوستو کو نو اکثریت ووټ ور کړل په دی واجه نو د ځکه د دې شی اسلامیت یو ول ختم کړل بیا لیکل دی ښا نو دا کینسل کوی شي بل کول ته دا کینسل کیږي خبره ختمه